په دې بل لیک کې د دمازان نواباد څخه جاوید د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې آیا په څوارلس کلن هلک او نجلۍ باندې لمونځ او روژه فرض دي؟ حضراتو وایي که داسې وي چې دغه انجلۍ پر نه کاله باندې دعوه د بلوغ وکړي قاضي به مني چې دا دعوه وکړي چې زه لوی یم او هلک که پر دوولس کاله دعوه د بلوغ وکړه نو قاضي به مني چې دا بالغ دی اما اصلي مفتابعي قول چې فتوا باندې راغلې ده هغه د هلک او د انجلۍ دپاره پنځلس کاله دي پنځلس کاله چې پوره سوه نو دغه بالغ بسن بلل کېږي که هلک د حمل منځ پر فرض که سم احتلام نه دی ورپېښ او که دغه انجلی ده چی پنځلس کاله یې پوره سوه په شپاړسم ننوته بس پر دې لمونځ فرض دی که څه هم هغه خپل هغه حیض نه وي لیدلی د بدنه یې هغه وینه نه وي خارج سوي بیا د بد معافي هغه ته یې هیڅ شی نه وي ښکاره سوي هم دا بالغه بلل کیږي نو دغه څوارلس کلن هلک یا انجلۍ که داسې و چې مخکې هلک ته احتلام پېښ سوی دی نو دی بالغ دی حتما لمونځ پر فرض دی او که احتلام نه دی ورپېښ شوی نو فرضیت د لمانځه نشته دغه انجلۍ چې د څوارلسو کلو ده د دې څخه پوښتنه وکړي یا د مور سره یا د انا سره که دې وویل چې ما ته هغه مرض د زنانو پېښ شوی دی نو دا بالغه ده لمونځ پر فرض دی او که هغه نه وي نو بیا لمونځ نه فرضېږي خو پر پنځلس کاله چې هغه پوره شوه بیا که هغه نور علامات د بلوغ وي که نه وي بیا پر دې لمونځ فرض دی لویان بله کېږي وعليه الفتوی والسلام.